وسوسو د شیطان نه واعوذ بک او پناه غواړم په دا باندې ربي رب زما يحضرون چې دی حاضر شي وسوسه وچول ده حتى اذا جاء احدهم الموت تر دې چې راشي او یونه غته مرګ قال رب ارجعوني وي بده رب ما واپس کی دنیا ته لعلي اعمل شاید اذا عملكم صالحا نیک فيما باغي ترکت چې ما پر دې کلا چرې هم داسې نشي کېدای الله وي انها کلمه دا یو خبره ده هو قائلها دې دې ویونکې دا غي بس تش تشي به ربرجعون ربرجعون به وي او بس کېدل نشته و می ورای ما او مخې ته برزخون برزخ دی لا یم یبعثون تر ورځې پورته کېدو پورې پیدا نو پیغه په سوري کله چې پوکې وکړې شي بش پیلې کې پلا انصاف بینهم نبی نسبونه پیدا بنور کې نسبونه بینهم دې په منځ کې یو مې په دغه ورځ ولایت سالون او نه بده یو بل نه تاسو کولای شي په من ثقلت موازینو ازو چې درانه شو ټول د نیکو داغه په اولای کوم المفلحون دغه خلک دي کامیاب ومن خفت موازینو ازو چې سپک شو ټول د نیکو داغه په اولای کې الذین دغه کسان چې دي خسرو انفسهم تاوان کې ورزولي خپل ځانونه فی جهنم خالدون په جهنم کې مامي شهید الفا او جو النار سیزی به مخونه دی او هم فیا کالون وي بدی په جهنم کې بچکلا الم تکون آیاتی اینو و یتون زما تطلع علیکم چې بیان دل تاسو سپ کوندم وای تاسو لستری شول پتا زبانی په کوندم بیا وای تاسو دی آیاتونه تکذبون انکار کوونکی او دروغجن کوونکی دی آیاتونه قالو دی وی ربنا غلبت علینا یا الله غلبت علینا شقوتنا زور اور شی په باندې بدبختیا زمون وکنا ومو قوما ضالین قوم ګوران ربنا اخرجنا من آیا الله وباسی موږ د جهنم نه فإن عدنا کما موږ پښو جرمونو دا او ګناونو دا فإن ظالمون یقینا موږ وی ظالمان قال اخسو بی الله ورته کورشیس پو دی جهنم کې ولا تکلمون خبرې مکوې ما سره انه کان فريق یقینا وی وډاله من عبادی زما د بندګانو نه یقولون چې ویل له ربنا آمنا یا الله موږ ایمان راوړل فاغفر لنا بخنه وکي مونږ ته ورحمنا ورحم وکي په مونږ باندې وان د خیر الرحیمین او ته غره رحم کوونکې فتخستموهم نونی ولتاز وا خلق الرسخریا په ټوکو باندې حتا انسوکم تر دې چې هر کړه تاسو نه ذکر زما ذکر ذکر نه ورځ ما دین دیر کو وکنتم منهم وای تاسو په وبته تضحكون خندا کوونکی انی جزیتم اليوم ما بدل ورکړه او تنن ورځ بما صبروا په سبب دا چې دیو ټینګو په دین باندې انهم الفائزون یقینا دیو دی کامیاب قال کم لبستم الله به څومره وخم تیر کړل په لارځ په ځمکه کې عدد سنین شمیر باندې کلونه عدد شمیر د کلونو قالو دی وای لبسنا یومن تیر کړی د مون یو ورځ او باز یومن یا باز یې صدا ورځي یا خود قیامت هغه جن او ورځ دومره وګدده زندگی چې د دنیا د جون به ته د ورځ کار شي قبر عذاب به دومره د سخکار شي د قیامت د عذاب مقابله کی قال الله برته الا بیستم وخت نه تر کړه تاسو الا قليلا لګلګ لو انکم کاش تاسو کنتم و تعلمون په دې کې اپ حسبتم تاسو خیال کوي انما خلقناکم یقینا ما پیدا کړی تاسو عبسن بی پیری تاسو نه به تاسو نه کی سوال جواب نه وانکم تاسو الینا موږ ته لا ترجعون واپس باندې کړی شي فتعال الله الملك الحق چت دی الله بادشاہ دی رښتونه لا اله الا هو نشته رب الحاجتونو سیر سرګون کې علاوه د الله نه رب العرش هو رب العرش الكريم دغه الله دی خاوند عرش عزتمن ومن يدعو مع الله او څوک دې چې را بلیا د الله سره اله نه اخر مددگار بل لا برهان لو بی نشته دا د پر دلیل دا غي پر بل نه باندې فانما حساب یقینا دا غي حساب عند ربی د الله سره دی انه لا یفلح الکافرون یقینا الله نه کوي به کافران پته ولګی چې د الله نه علاوه بل چاته مدد شي وي علی حجویری